السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د مرګري سورځي مخکې دا تپوس کړو چې د مس فرایز واجبات سنن او مستحبات دي مختصر په 15 منټه کې بیان شي نورور دا د 15 منټو خبره خو نه ده بلکې د دین نیمه حصہ د کوم چې د احکاماتو سره تعلق ساتي دا طلبه چې علم کوي موږ سبق وایو نو فقه چې په منځ باندې نیمه کې نیمه فقه دا د احکام الصلات سره تعلق لري او باقی چې دا د نکاح او معاملات دي دیو جنا د صحیح په مقدمه کې ابن حبان رحمه الله ذکر کړی چې یو انسان سلور رکعات مسکري نو دا سلور رکعات مز په شپږ سوه سننو باندې مشتمل وي او بیا یې په خپل صحیح کې هغه سنن او د مزاداب را جمع کړي دغه شان امام ابن قیم رحمت الله علیه په مدارج السالکین کې وایي چې یو موز انسان کوي په هغې کې تقریبا سل آداب دي چې دا مشتمل دي په واجباتو او سننو عبدالحی کتانی رحمت الله علیه په فهرس الفهارس کې ذکر کړي چې یو وخت کې د جامعه الازهر د جامع مسجد د پاره یو امام منتخب کېدی شو علما راجمو نو یو عالم ورلو چې د دې لپاره اهل هغه څوک دی د امامت مستحق هغه څوک دی چې هغه په موس کې 1500 سنن مستحضر وي او یاد وي ورله نو عبدالحی کتانی رحمت الله علیه وی ما تعجب وکړو خو بیا چې مې د ابن حبان رحمت الله علیه دا قول وکتو چې شپږ سوه سنن دي نو ما تتبع او تلاش شروع کو نو انسان چې تلاش سره حدیث ګوري آثار د صحابه ګوري نو شپږ سوه نه بلکې د دې نه زیات سنن په مسکی ملاویږي نو دا په یو کلیپ کې پنځه منټه کې ذکر کول هسې مستحیل او مشکل غونتې دي البته کومه مسله چې پیخیږي نو میسج کې خیر درالېږي کوم په پویګو جواب بدر کو والله تعالی علم